اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهودا ورحمة اللهم ذكر منه ما نسيته وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوة وارزقني تلاوة أناء الليل وأناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين زما مسلمانان ورونو علما کرام طالبانو د دین دا ډیره مبارک مجلس او محفل ده د قرآن عظیم الشان خاتمه شوې ده زمونږ فاضل ورور مولانا محمد عالم خان مد ذله العالی الله د عمر کې او عمل کې او علم کې برکت واچي د قران عظیم شان تفسیر او ترجمه ختم کړي دا زما مسلمانان ورونو دا قران پاک ته الله جل جلاله کلام دا دی الله جل جلاله کلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلام بلکې ټول احکام د شریعت دا خپل انوارات او رڼاګانې دي الله نور السماوات والارض الله جل جلاله رڼا ورکون کې د اسمانونو او د ځمکې ده او څونه مخلوقات چې اسمانونو او ځمکو کې دي دې ټولو باندې د الله جل جلاله انوارات تجلیات دي او دا ضرور نه ده چې خامخا به موږ د الله جل جلاله د کلام پاک او د احادیث مبارکه او د حبیب مبارک صلی الله علیه وسلم او دغه شان ته د نورو احکامو د شریعت انوارات ګورو دا ضرور نه ده البته بعض هغه خلک چې هغه ته الله جل جلاله باطنی سترګې ورکړي باطنی دی الله جل جلاله په عشق باندې او باطنی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په عشق باندې اباد او معمور يي هغو ته الله جل جلاله باطني سترګې ورکړي هغه بيا دغه انوارات او رڼاګانې ګوري مونږه سل په سل کې دا یقین ده چې دا د قران عظیم شان د ختم مجلس دا او د مسلمانانو راجم سوي دي او د قران پاک خاتمه ده نو انشاالله العزیز خامخا به په دې مجلس باندې هم انوارات او برکات را نازلیږي او کومو کې وینو او کې نه وینو خو دې موږ یقین ده یو بزرګ تر شوی ده حضرت عبد العزيز دباغ رحمه الله دا ډیر یو لوی شخصیت تیر سوی لوی ولی الله دا څه داسې رسمي عالم نه و، خو لیکن لوی لوی شیوخ، لوی لوی فقها او لوی لوی محدثین د هغه مریدان وو. لوی لوی فقها. یو ځل یې د هغه په مخ کې چا د قرآن پاک نو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمه الله ورته وایي چې د حافظ علی الصلوات والصلات الوسطی دا قرآن پاک ده او دا وهو العصر لفظ دا د قرآن پاک حصه نه ده مریدانو مسلمانانو ورنه پوښتنه وکړه چې تا ته څه پته لګیږي چې دا قران پاک ده او دا د قران پاک حصہ نه ده ټول یو عربي ده دی ورته وایي چې الله جل جلاله شان ده چې څوک ما مخکې د قران پاک تلاوت وکي زه د قران پاک انوارات په دې سترګو باندې وینم او هغه انوارات د لمر په شان باندې او څوک چې د ما په مخ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک وای نو ماته دی غم پته لګیږي دغه د انوارات پته راته لګیږي دا حدیث مبارک ته د رسول الله مبارک او دغه انوارات د سوالسم د سپګمې په شان باندې دي نو قران پاک دا رڼا ده څو کم په دې رڼا پسې ولاړ او دا رڼا ځان دی پاره خوخه کړله انتخاب وک او دې رڼا پورې ځان ولګاو د دنیا ژوند هم رڼا ده او د آخرت ژوند هم رڼا ده الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته د دې توفیق راکړي چې د قران پاک دغه رڼا په هر وخت کې لموږ سره وي دا چراغ او دا رڼا دا نور الهي د الله تعالی نور او رڼا هر وخت کې موږ او تاسو سره وي که په دنیا کې مو دا رڼا خپل کړله او دا رڼا په تن په وجود په زړه په ټوله ژوندۍ کې ومنله بیا و قبر کې دا رڼا د پل صراط باندې مو هم دغه رڼايي د سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم سره زموږ تاسو ملاقات کیږي په قیامت کې په حوض کوثر باندې ان شاء الله العزیز التبم دغه رڼا موږ تاسو سره او رسول الله مبارک باندې خپل رضا ان شاء الله اعلان موږ تاسو ته راکړي دغه تفویض براته کوي مولوی صاحب تاسو ته ترجمه کړې ده تاسو د قران پاک د تعلیماتو د انوارات او تجلیات نه مستفید شوی الله جل جلاله تاسو دا ترجمه قبول کړي نور به ان شاء الله د آیتونو منځ کې څه خبري هغه بدلته وکړو دا دو سورتونه دي دا دواړه مکی دي راجح قول دا ده چې دا دواړه مکی دي ټول دواړه سورتونه یو لس آیات دي دې دواړو سورتونو ته معوذتین وای عام اصطلاح د تفسیر کې دې دواړو سورتونو ته معوذتین وای معوذتین مطلب دا چې دا هغه دواړو سورتونه دي چې د دې دواړو سورتونو په وجه باندې انسان د ټول دنیا څومره مخلوقات دي که ظاهري شرور دي او که باطني شرور دي په هغو باندې پناه نیسي په الله باندې خلاصه ده دې چې دا دوه سورتونه تمعوذتین د دې وجه نه وایي چې په دې دوه صورتونو سره رجوع ال الله تعلق مع الله د الله جل جلاله عشق د پیغمبر علی صلوات و سلام عشق او د الله جل جلاله محبت او حضور دائم د دې صورتونو په واسطه باندې راضی دا صورتونو د رجوع ال الله د تعلق مع الله لپاره سبب لذکر ورته معوذتین وایي او زما مسلمانانو ورونو رجوع الى الله تعلق مع الله دا د دنیا د هر قسم خیر کنجی چابی ده کلی ده کلی تعلق مع الله نسبت مع الله دا د هر قسم خیرونو کنجي ده او د هر قسم شرونو د پاره د حفاظت ذریعه ده، تعلق مع الله، نو دې ته معوذتین ځکه وايي چې دا دواړه سورتونه د تعلق مع الله، د رجوع الی الله، د پاره دا ډېر نهایت مؤثر دي، نو دې ته معوذتین وايي. دا دوه سورتونه چې په یولو آیاتونو باندې مشتمل دي علامه ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي چې انسان څومره په دنیا کې مشکلات دي روحاني مشکلات دي جسماني مشکلات دي، سحر ده، جادو ده، کوډې دي، بد نظر ده، څو څه قسمه تکلیف او مشکل ده، د هغه تکلیف او مشکل لپاره الله جل جلاله دغه نسخه الهي رالېږلې ده، علاج الهي، دوا الهي، الله تعالی د دې دوا انتخاب کړې ده. بلکې علامه ابن قیم جوزی دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد ډیر لوی عالم تیر شوی دی هغه وایي چې انسان د دوه صورتونو ته دومره ضرورت ته چې دومره لباس ته ضرورت نسته دومره خوراک ته ضرورت نسته چکاک ته ضرورت نسته څومره چې دغه دوه صورتونو ته ضرورت ده ځکه د لباس د جسمانی بدن سره تعلق ده د څکلو د جسمانی بدن سره تعلق ده د خوړو له جسمانی بدن سره تعلق ده خو د دغه دوه صورتونو سره الله جل جلاله د انسان هغه جسمانی حفاظت هم کوي روحاني حفاظت هم کوي د ایمان حفاظت هم کوي د اعمال حفاظت هم کوي هر قسمه حفاظت الله جل جلاله کوي ځکه علامه فرمایي چې دې دوه صورتونو ته د انسان بلکې د مسلمان او د مؤمن د لباس نه د خوراک نه د چکاک نه د مسکن نه د ټولو نه زیات ضرورت ته او باید ضرورت وبولي زه تاسو ته اوس ان شاء الله تشریح کوم خدای دې وکړي زه صحیح تشریح وکم عجز د انسان کمزوري کله کله زرینه علم ووزي نو بیا به تاسو ته پته ولګي دا صورتونه څومره لوی صورتونه دي اصل کې د دې صورتونو شان نزول هغه دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو سوی وو او سحر باندې سوی وو د سحر او جادو منشا هغه حسد او حسد کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې څومره یهود چې آباد وو بنی نذیر او بنی قریظه او بنی قینوقا بلاشه یهود الته آباد وو د هغو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماهده او صلح وکړله چې موږ په تاسو غرض نه لرو تاسو په موږ باندې غرض نه لرئ موږ کوم دښمن سره مقابله کوو تاسو به موږ دښمن ملګرتیا نه کوئ تاسو څوک دښمن یې دغه به موږ ملګرتیا نه کوو دغه مقصد دا پیغمبر علی السلام مبارک مقصد دا و چې د مدینې منورې یهودو سره زه معاهده وکړم، د دوی د شر نه به زه محفوظ شم، د معاهدې او د صلحې په وجه باندې او باقي کوم چې د مکې مکرمې مشرکان او کافران دي د هغو سره به زه خپله مقابله هغو ته به متوجه شم. خو لیکن درفردا د یهودو د پیغمبر علیه السلام په خلاف بلکې د پیغمبر علیه السلام مبارک د شهادت لپاره قسمه قسم حربې جوړې کړلې خو مدینه منوره کې مسلمانانو ته یو قوت او طاقت حاصل شوی و دغه طاقت او قوت په وجه باندې د پیغمبر علیه السلام د قرآن عظیم شان تعلیمات د الله جل جلاله دا پیغام خلکو ته ورځ په ورځ زیاتېدل او ملګري زیاتېدل اصل کې نو د دې يهودو د پیغمبر علی السلام سره حسد پیدا سو ولی ځکه د حسد منشه دا و چې دا يهود د شام او د فلسطین نه راغلی وو دوی په خپل کتابونو کې دا خبره مطالعه کړې و چې هغه ښار چې په هغه کې کجوري دي د کجور په ښار کې به د اخرې زمانې پیغمبر خاتم النبیین خاتم الرسول صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي هغه به نبی اخر زمان وي د هغه دین به تر قیامته پورې پاتې وي د هغه پیروان به زیات وي د قیامت په ورځ به یو سل شل صفونه د ټولو انسانانو جوړیږي په دې کې به اتیا صفونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو څلوېښت صفونه به د نورو انبیاو د امتیانو وي، تاسې وایي الحمدلله. نو هغه بیا د شام او د فلسطین نه رالل مدینې منورې ته په دې غرض باندې چې د اخرې زمانې پیغمبر به په بني اسحاق کې الله جل جلاله مبعوث کی ځکه د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام دوه زمنو دغه په اولاد کې الله جل جلاله ډېر زیات انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام راولېګل حتی باج علما فرمایي درې زره انبیاء کې راغلي باز زیات وایي نذیم دا اراده وا چې د اخیر زمانه دا پیغمبر به هم په بنی اسحاق کې الله جل جلاله مبعوث کی دا سعادت او نیکبختی به مکتملاوسی نو دوی د هغې بنیاد باندې مخکې مخکې مدینې منورې ته راغلي وو خو چې الله جل جلاله حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې مبعوث ک نو دوی حسد پیدا سو الدر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الګری زیاتېدل صحابه کرام زیاتېدل د اسلام تعلیمات ورځ په ورځ په مخ باندې تلل نو د حسد د وجې نه دو د دوی یو حلیف او ملګری و لبید ابن اعصم هغه ته یې لمسه ورکړله هغه بیا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو کوړی او سحر وکړ الله جل جلاله دغه سحر د ماتېدلو دپاره دغه دواړه سورتونه په یو ځل باندې نازل کړل، یوولس سورته دي، یوولس آیتونه دي. مسند احمد کې امام احمد بن حنبل رحمه الله د د حدیث یو لوی کتاب لیکلی مسند احمد ورته وایي په هغه کې یو حدیث را نقل کړی ده هغه وايي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې سحر سوی وو جادو کوډي ور باندې سوی وي نو رسول الله مبارک فرمایي چې حضرت سیدنا جبرئیل علی السلام تشریف راوړ او ما ته ویل چې ستا بیماری هغه د سحر بیماری ده جادو کوډي او سحر در باندې سوی ده او هغه جې هم راوخو چې کوم ځای کې دا د سحر والا کوم اسباب باندې سحر سره هغه اسباب چیرته دي هغه بیرې زی روان ورته وای په یو کوی لاندې لاندې جې کې هغه ایښو نبی رسول الله مبارک یا په خپل ورغله یا څوک راستولای نه هغه هغه سحر واله څیزونه یې راویستل، په هغه وخت کې جبرائیل علیه السلام دغه آیاتونه مبارکه هغه را نازل کړل، نو دې نه دا معلومیږي چې دا واقعه چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته هغه د سحر ځای ښودل سوی دی دا په ویښه باندې سوی ده. خو امام بخاری رحمه الله روایت هغه دا ده حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې اے عائشه تا ته پته ستا چې د ما څه بیماری و هغه بیماری می ختم سوله حضرت عائشه فرمایي، ما ورته وویل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چل و؟ ویل یې، یوه شپه ویده وم، دوه فرشتې راغلې، ملائکې، یوه مې سر ته ودرېده او بله مې پښو ته ودرېدله، کومه فرشته مې چې سر ته ولاړه وه، هغه د پښو والې فرشتې نه پوښتنه وکړله چې په ده څه چل شوی ده؟ هغه ورته ویلي، مطبوع به سحر ورباندې سوی ده، جادو کوډې ورباندې سوي دي. وي بیا دا سر ته مې چې کوم سړی ولاړ و، کومه فرشته او ملائکه ولاړه وه، هغه ورته وویلي، چا ورباندې دا سحر کړی ده؟ وي لبید ابن اعصم او د هغه لورانو. بیا دې فرشتې پوښتنه وکړه چیرته یې ښې ده ارې پښو ولې فرشتې ورته وویل په بیرې زی روان کې هلته یوه غمنځ ده غمنځ کې د پیغمبر علیه السلام مبارک د سر مبارک ویښتان او د هغه ژمنځ مبارک د هغې غاښونه په هغو کې سحر سوی یولس غوټې یې وراچولې دي او د کجوري ته نه نوې کجورې دا راشنه کېږي بیا داسې یو شی لري هغه کې هغه تخم ږدي په هغه کې یې ایښی ده او د کوی په بیخ بیخ کې یې خیره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زه راویښ شوم ا د کوی نشاندهي ما ته وکړله په خوب کې زه ورته ورغلم یا مې څوک واستاو چې کله مې دا د سحر والا اسباب راوېستل نو په دې وخت کې دا دواړه سورتونه مبارکه نازل سول او یو لس غټي ورته اچولې وي یولس غوټي او کله بس یو آیات ویل څه نو غوټه به خود به خود خلاص وسوله نور د نور د رڼا د نور الهی ده بیا چې بل آیات ویل بیا بل غوټه خلاص وسوله خو چې دا یولس آیاتونه پر کېدل یولس غوټي ټول خلاص وسوله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وایي د ما بدن مبارک هغه ته آرام راغی سهولت راغی خفت کې راغی داسې لکه یو چانه چې بار لري کې څومره وخت دا سحر په پیغمبر علی السلام مبارک باندې محدثین دا فرمایي مفسرین فرمایي بعضی وایي شپږ میاشتې اصل کې دی لبید ابن عاصم د پیغمبر علی السلام مبارک یو خادم وو یو هلک غلام بیا دی لبیر ابن عاصم هغه غلط ک پس چل کې د پیغمبر علی السلام ژمن او د پیغمبر علی السلام مبارک د سر وختان هغه ورنه حاصل کړل نو بیا د پیغمبر علی السلام دا د سیر قانون دی چې دا غچا باندې سیر کې دغه جز کې استعمال کې به اثر ډیری نو د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه سر ویښتان یې پکې استعمال کړل هغه ژمنځ مبارک یې استعمال کړل پیدا شپږ میاشتې دا اثر و پیغمبر علیه السلام مبارک باندې خو ګوره نور پیغمبر علیه السلام باندې څه تاثیر نه خالي دومره تاثیري و چې پیغمبر علیه السلام به کوم د کور ازدواجي خبره وه، کور متعلق خبره به وه، نو بیا به رسول الله مبارک ویل، ما دا کار کړی دی، حقیقت کې به یې نه و کړی. یو کار به یې کړی و، ده به ویل، نه مې دی کړی. خالي تر دغه کو اندروني د کور کومې خبرې چې هغه سره یې تعلق و، نور دیني خبرو کې څه تاثیر ورباندې راغلی نه و. دا خو د دې ایاتونو مبارکو شان نزول څه. زه تاته د پرشتو او جبريل عليه السلام لبيد ابن اعصم وښودلو نو تا ولې د هغه اعلان نه کاوه چې په ما باندې لبيد ابن اعصم سحر او جادو کوډي کړي دي تا به د هغه اعلان کړی و رسول الله مبارک صلی الله عليه وسلم ورته وايي الله جل جلاله ماته شفا راکړله زه روغ شوم فلهذا زه د خپل ځان ذاتي شخصي تاوان په وجه باندې بل چاته تاوان نه رسوم او که صحابه خبر سوی وای نو لبید ابن عاصم ابه قتل کړی وو هغه ته به قسمه قسم تکلیف رسولی وو ځکه صحابه کرام د پیغمبر علی السلام هغه جانثار صحابه وو پیغمبر علیه السلام باندې هغه قربان صحابه وو چې د پیغمبر علیه السلام مبارک خوله به ضایع کېدله هغو خپله وینه ورکوله هغو خپل روح ورکاوه خبره اوږدېږي عروه ابن مسعود غالبا غزوه حدیبیه کې راغی د صلح لپاره او د تفصیلی واقعا ده چې وافس لار د مکې مکرمې مشرکانو ته وایي، تاسې دا تصور مه کوئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تنها سړی ده، هغه داسې جانثار صحابه لري چې ما د روم او د شام د مختلفو غټو غټو ممالکو مشران مې کتلي دي، صدران او حکمرانان مې کتلي دي، خو خپل پوځیان، خپل تابع، خپل ملګري دومره ورباندې قربان نه وو، دومره تعظیم یې نه کاوه لکه څومره چې پیغمبر اسلام صحابه وو کاوه، وې څرنګه؟ وې د هغه ناړې مبارکې به یې ځمکې ته نه پرېښودلې چې هغه به د ځمکې ته اچولې، هغه به په خپل مخ باندې موښلې، رسول الله مبارک پسې اودس وکړي، د اودس اوبه یې لاندې نه پرېښودلې، دې نه تبرک ثابت شو، بعضې خلک تبرک نه منکري، زموږ حضرت مفتي صاحب وفرمایل، په خپله برکت نشته، په کې د نورو مني نه. او دا صحیح ثابت ده ټول حدیث کتابونو ور باندې ډکته ولی صحابه صحابه عبس کار کوي صحابه چیرته هم عبس کار نه کوي د پیغمبر علی السلام مبارک هغه ناړي به دی په مخالو باندې مخالي بدن باندې مخالي او د صوبه وي نو نو موږ تاسو ته په دې شال نزول کې ست تعلیم ده د دوه خبرو تعلیم ده دې مخکې یو خبره یاد کړئ تاسو زړه کې به دا خبره راغلی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم افضل الانبیاء خاتم الانبیاء د الله جل جلاله حبیب باعث تخلیق کائنات بعض اخ... بعد از خدا توی بزرگ قصه مختصر پیغه باندې څنګه جادو سحر جادو سحر ور باندې اثر کاو دا واوري جادو او سحر دا یو د سی بیماری ده لکه سړی ته سیته به ولګیږي زکام ورته ولګیږي د فشار او د بلډ پريشر بیماری د مونږ غونې د شوګر بیماری دا څه د نبوت سره منافي خبره نه ده انبياء عليهم الصلاة والسلام بشر دي، انسانان دي، طبعي بيماريانې په هغو باندې هم راځي. او يوه بله نکته مفسرينو پکې ليکلې ده هغه دا چې کافرانو به دا ويل، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کلام کې دومره زیات اثر ده او تاثیر ده چې څوک واوري بیا په الحال لري غزلور مایل او هغه طرف تور بدل سي دا جادوګر او ساحر ده نو الله جل جلاله د کافرانو د مشرکانو دا خبره رد کړي ځکه قانون د سحر دا ده چې د یو سا په ساحر باندې د بل ساحر سحر اثر نه کوي نو چې پیغمبر علی السلام مبارک باندې سحر اثر وک نو معلومیږي دا ساحر نه ده دا کلام د ساحر نه ده دا کلام د پیغمبر ده د کلام د امام الانبیاء ده د کلام د خاتم الرسول ده دا د حبیب خدا کلام ده دا د هغه خبرې دي دا د ساحر او د جادوګر او د کوډګر خبرې نه دي الله جل جلاله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې او په زندګی کی مونږ او تاسو د پاره نمونه ګرځولې ده، ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، ښکلې نمونه ده. نو ما او تا لپاره په دې کی تعلیم دا ده د الله جل جلاله طرف نه چې که چیرته یو دښمن، یو حسد په تاسو باندې کوډې، جادو او سحر کاو، د هغه علاج دا ده دغه دواړه سورتونه وایې. د جادو د سحر الله جل جلاله په دې آیاتونو مبارکو باندې کړی دی نو که په تاسو باندې هم چا جادو وکړ او یا دا جادو خطره وه چې څوک جادو را باندې ونکړي دشمن جادو ونکړي حسید جادو ونکړي بدنیته جادو ونکړي نو دا, دا صورتونه وایه انشاءالله العزیز په تا به جادو سحر تاثیر نه کوي دا تعلیم څه کوي یو دوم تعلیم دا ده چې که چا درته zarar ورساو هر قسمه zarar د جادو په صورت کې یا بل zarar درته ورساو ذاتی معامله دي تاوه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سنت هغه عفو ده درگذر حتی کتابونه لیکي چې لبید ابن عاصم دا منافق و همیشه حاضر باش د پیغمبر علی السلام مبارک په مجلس کې به حاضر وو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به تور کنایم چیرته دا نه دی ورته ویلي چې دای په پوز تا په ما سحر او جادو کړو په شکل نه و پوی کړی یو طریقې سره هم نه و پوی کړی موږ خلک خو بظاهر معافي ورته وکړي ځکه خلک ورته راځي کلیوال ورته راټول شي بیا معافي ورته وکړي بیا وروسته وایي کار به دې کوم زه تا ته برابر سم نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیم دا ده چې عفو ورته کوي دومره لوی ظالم به چیرته وي په دنیا کې چې د افضل الانبیاء باندې جادو سحر کوي د هغه د وحی او د نبوت او د هغه د پروګرام په لار کې هغه حائل جوړیږي څه یې ونه کړه خو لیکن خپل بدبختی یې خو رسول الله مبارک بالکل معاف کړ ما معاف کړی ده زه دا نه غواړم چې زما د ذات وجه نه چاته تکلیف او اذیت او ضرر ورسیږي موږ تاسو د عقیده ده چې نقصان هم د الله جل جلاله د طرف نه ده او نفع او فائدہ هم د الله جل جلاله د طرف نه ده ټول دنیا درته یو طرف ته سي اراده د دیو کې ستاته zarar رسي خو سي الله جل جلاله د zarar اراده نه zarar نه سي درته رسولای او که الله جل جلاله تا ته د نفع اراده وکړي چې یو نفع او فایده در رسوم ټوله دنیا ورته یو طرف ته سي د دې نفع او د فایدې په لار کې هیڅ قسمه بندش او رکاوټ نه سي جوړېدلی خو بیا هم انسان کمزوری ده انسان عجز ده د دغه د کمزوري او د عاجزي تقاضا دا ده چې خامخا به کله د دنیا له تکالیفو نه مغلوب راځي، نو بیا به خامخا غالب او زورور طرف ته مونډه کوي، نو الله جل جلاله په دې آیاتونو کې وايي چې انسانه! ته عاجز یې، ته کمزور یې، د دنیا تکالیف او مشکلات که په تا باندې راتلل، جسماني تکالیف وو، روحاني تکالیف وو، ما طرف ته منډه راکوه، ما طرف ته راځه. رجوع الی الله، تعلق مع الله مضبوط که او په ځان کې صلاحیت او لیاقت د دې پیدا که. چې ته د ما په پنا کې راسې ایمان اعمال الصالحه د ګناهونو نه ځان بچ کول حقوق الله او حقوق العباد دا پوره کوا ته بیا ما په بندگانو کې داخلي چې فتخلی فی عبادی وادخلی جنتی د دنیا جنت دا ده چې انسان اعمال صالحه کوي، انسان د ګناهونو نه ځان بچ کوي او د زړه اطمینان ورته حاصل شي، فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي، او د اخرت جنت دا ده چې الله جل جلاله د جنت په هغه لویو لویو نعمتونو باندې سرفراز کړي. په حدیث مبارکو کې راځي امام مسلم رحمه الله هغه مسلم شریف کې روایت نقل کړي فرمایي د حضرت سیدنا عقبه ابن عامر نه روایت رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمايل چې نن شپه په ما باندې داسې عجيب عظيم الشان سورتونه نازل شوي دي چې له دې نه مخکې چېرته هم نه دي را نازل شوي يو سورت ته اعوذ برب الفلق او بل سورت اعوذ برب الناس پیغمبر علی السلام مبارک فرمایل تاسو سبای هم دغه سورتونه وایي بیګای هم دغه سورتونه وایي چې تاسو سبای دا سورتونه وایي ټول ورځ بم دی الله په حفظ او په امان کې تیری سبحان الله او کوم د شپې ویلې ټول شپه بم دی الله جل په حفظ او په امان کې تیریږي الله تعالی بم حفاظت کوي روایاتو کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد ده نسائی شریف روایت ده چې تاسو د هل منظور استا دا سورتونه وایي معوذتین خامخا یې وايي معوذتین بلکې بعضې روایاتو کې دا راځي چې سورة الفاتحه وایي آیات الکرسي وایي او قل هو الله احد وایي او دا دواړه سورتونه وایي او پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د هغه طریقه دا وه چې هره شپه به ویده کیده هره شپه نو په هغه شپه کې به پیغمبر علیه السلام د خپل خوب ویده کیدل نه مخکې مخکې دا دواړه سورتونه په ځان باندې چوف کول لکه یو سړی په دې نیت باندې چې پیغمبر علی السلام مبارک طریقه ده سنت طریقه ده د الله د حبیب طریقه ده او دا په ځان باندې چف کی نو حفاظت ته الله کی به هم راسی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو سنت او ثواب به هم الله جل جلاله چې کوم ده ورته ورکی درود شریف وای جزاکم حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله پاغي بیماری باندې بیمار سو سکومي بیماری د وجنه رسول الله مبارک اخرت طرف ته تشریف یوړلو او دې دنیا نه فردا و فرمایله نو تکلیف د بیماری ډیر نهایت زیاتو نو ما ته رسول الله مبارک وویل چې دا دواړه سورتونه عائشه وایا خو رسول الله مبارک ویلای نسوي رسول الله مبارک سلام د آیاتونه ویلای نسولای زبا مبارک کی د لغونی شدت ډیر زیات بیماری ویلې پوره نسولای او پلاسونو هم چوب کولای نسوي اته شی صدیق رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما دا دواړه سورتونه وویل خو په خپل لاسونو مې چوف نه کړل د رسول الله مبارک سلام په لاسونو باندې مې ور چوف کړل ځکه د ما لاسونو او د رسول الله مبارک د لاسونو منځ کې ډېر فرق بیا پیغمبر علیه السلام هغه لاس ما را واخیست او بیا مې د رسول الله مبارک په دې جسم مبارک باندې ووهل یعنی دومره اهم دی چې پیغمبر علیه السلام په مرض وفات کې هم دا غ صورتونه پرې کې نه دي که په خپل نه دی ولایت شي ته حکم کړی نو لدینه دا معلومه سوله چې یو سړی په خپل باندې دم نسی کولای نو بل څوک هم دمولای شي دم ور باندې اچولای شي حضرت عبد الله ابن حبیب یو صحابي هغه فرمایي چې وش په ډیر سخت بارانو او ډیر زیاته تور تیار و رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه باندې تشریف وړی او موږ پسې ګرځیدلو وې ما پیغمبر علی السلام یو ځای کې ولید ما ته ویل قل وایا وې ما ورته ویل اې د الله پیغمبر سو وایم وې راته ویل چې قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې سورتونه وایا او دا چې څوک سبایي وایي درې ځله او بیګایي درې ځله وایي دا د الله جل جلاله په حفظ او په امان کې راسي دا د سورتونو فضایل دي نورم محدثینو په خپل کتابونو کې د ډیر زیات فضایل ذکر کړی دي په دونه کافی ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل ورته اے پیغمبره ته هم اوایا او تا امتیان دې هم اوایي اعوذ ذو پناه نیسم برب الفلق پربه د چودلو د سبا فلق چودلو ته وایي خو چودل د څه مراد دي د سبا د الله جل جلاله اسماء نمونه مبارکه ډیر زیات دي خود د رب الفلق چې رب د سبا فالق الاصباح هم د الله تعالی صفت ته چونکه د سبا چې شپه کې تک تور تیاری او سبا راوي خېځي او سبای نمودار سي او پټول ازمکه باندې رڼا خورسي اصل کې ټول شرونه دا د شپې وي د غلو شر د شپې وي، د شیطانانو شر د شپې وي، د جناتو شر دا د شپې وي، د حشرات الارض، مار، لړم، سپی، خنزیر، لیوه، زمری، دا څومره حشرات الارض چې دي د دوی شرونه ټول د شپې وي. نو تعلیم دا ده چې شپه تکلیف ده ده. په شپه کې تکلیف ده اصل په دې دنیا کې شپه ده دا رڼا په دې دنیا باندې سرازي دا عریضی ده شپه اصلي ده تیاره اصلي ده ځکه چې د دنیا کوم قطب شمالي ورته وایي په هغو ملکونو کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځې. ناروی یو ملک ته ناروی ورته وایي، په هغه کې درې شپې درې شپې تقریبا درو شپو په مقدار باندې شپه وي، درو شپو په مقدار باندې شپه وي. نو اوس د دې آیات مبارک نه دا معلومه شوله چې په دې دنیا کې اصل تیاره ده. او دا رڼا دا عارضي ده دا د الله تعالی د طرف نه راځي نو معلوم سو چې دې دنیا کې به خامخا انسان ته تکلیف رسیږي مشقت او زحمت کې به واقع کیږي نو الله تعالی تعلیم د دې ورکوي چې انسان اے مسلمان اے مؤمنه چې کلم تا ته په دې دنیا کې کوم قسمه تکلیف ورسیږي په ما پناه ونیسه برب الفلق پناه ونیسه لکه له تلا توره تیاره ګوره سخته تیاره تاسو ګوره تصور هم د دې نه کیږي چې رڼا به راشي زموږ د عقل برابر خو لیکن الله جل جلاله بیا په یو باندې سبا راولي نو لکه څنګه چې د شپې دا تیاره چې دا د تکالیف او اماجګا ده تکالیف کې مستصور دي یقیني دي پکې یا احتمال لپاره کې ځواني غالب ده زه دا شپه لرې کوم د دنیا هر قسمه تکلیفونه تا نه لرې کوم رجوع الی الله تعلق مع الله تعلیم د ما او تا ته په دې قل اعوذ برب الفلق کې درې عالم دي یو عالم کې بالکل تکلیف نشته راحت در راحت خوشحالتیا در خوشحالتیا نعمت در نعمت رحمت در رحمت هیڅ قسمه تکلیف کې نسته هغه عالم د جنت ته خدای دې موږ ته است نصیب کړي بل عالم د سیدا چې هغه زحمت در زحمت تکلیف در تکلیف مشقت در مشقت زحمت در زحمت د خوشحالتیا بوی هم نستب کې همیشه غم ده همېشه همېشه غم ده بلکې د غمونو زیادت ده روز به روز عذاب در باندې زیاتیږي زحمت به در باندې زیاتیږي هغه عالم د جهنم ده د دوزخ ده بل عالم د دې دنیا ده چې په دې دنیا کې تکلیف هم ستا او راحت هم ستا نعمت هم ستا زحمت هم ستا تکلیف او خوشحالتیا دی دنیا کې دواړه تړلې دي نو الله جل جلاله تعلیم د دې راکړي چې انسان ته عاجز یې کمزور یې ته د دنیا کې په تکالیفو کې واقع یې نو ماته سوال کوه خپله عاجزي خپله کمزوري ښکاره کړه چې د ما رحمت او د ما مهرباني او فضل تا طرف ته متوجه شي ما مسلمانانو ورونو دنیا کې تکالیف مصائب بیماریانې راځي مونږ به د الله جل جلاله نه سوال کوو زه خپل خبره درته کوم زما وړکی بچی بیمار و بل شپه سای بند و سای نه وتل سم او خدای اوس دا زه کوم هسپتال ته بوزم دا شپه ګوره نو راجک سوما خپل بزرګی نه درته خین خدای عجز بندگان یو تاسو ټول تر ما خي دا نه زوس نه اسم قران پاک ما خدای خبر څنګه چل بکی نو راځه څو دوه رکعات لمونځ مو کو صلات حاجت او بیا مې خدای پاک ته سوال یا الله جل جلاله زم د تا بنده یم ټول شپم درس او تدریس کړی د ورځ بیګا مطالعه کړی د خستو معنی خدای پاک ته ورته صحت ورکې دوام وکړه دغه نه بعد مې دا دواړه صورتونه ور باندې تلاوت کړ په اوس په کې مولوی صاحب خاتمه ولته د فضایل بیان کړو نه نویم په ذهن کې پراته نو امي سي ور باندې ویلي د الله جل د کلام برکت ګوره خدای پاک جنکی روغه جوړ کړ او ویده سول بالکل باقاعده آرام سول نو کلم سی یو بیماری راځي یو تکلیف او مشقت راځي نو د الله جل جلاله نه دا سوال کول خپل عاجزي ورته ښودل خپل کمزوري ورته ښودل الله جل جلاله بیا خامخا دوه کار د سره کوي دوه کار یو دا چې دا زحمت به الله جل جلاله تان رفع کی دفع به کی ختم بسی نو زحمت پر پراحت بدل مصیبت پر په نعمت بدل او یا که چېرته دې الله جل جلاله په تقدیر او په مقدر کې تا ته دا تکلیف لیکلی، دا مشقت یې درته لیکلی، نو بیا الله جل جلاله تا ته هغه تکلیف او مشقت سبب د راحت وګرځوي. څرنګه؟ تا ته چې تکلیف او مشقت ته، الله جل جلاله به د هغه په عوض کې تا ته ثواب درکړي او د هغه په وجه به الله جل جلاله تا ګناه معاف کړي. کتابونه لیکلي دي چې چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بیمار و نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا غي بیمار پرسی کوله ورته ویل یې چې خدیجې بیماره یې خو له دې بیماري به ته ټیک نه شې. اوس علما فرمایي چې د یو چا بیمار فرسي ته ورشې نو هغه ته خو به داسې نه وایې چې ته ټیک نه یې. که ډېر په عذاب یم سنت دا ده طریقه دا ده چې ډېر ښه یې نارنګ دې ډېر تازه ده ماشاءالله ډېر ښه یې. هغه به لږ زړه مطمئن سي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک څرنګه ورته ویلي، حالانکه د ټول انسانیت لوی مهربان او شفیق پیغمبر او بیا خپلي بي بي ته او بیا خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ته چي ته ټیک کیږي نه د دې بیماري نه حضرت مولانا ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب هغه لیکلي دي. چې اصل کې پیغمبر علیه السلام ته د وحې په ذریعه باندې دا معلومه شوه چې د خدیجې چند مقامات هغه پاتې دي او زندګي یې دومره نه ده پاتې چې د عبادت په وجه باندې هغه مقاماتو ته ور ورسېږي، راځئ او داسې خبره ورته وکړه چې دې زړه ته تکلیف اذیت او ضرر دوک ورسیږي نو هغه دوک دومره زیات چې هغه ټول مقامات پر هغه توي کی سبحان الله نو کغه زحمت له تعالی نشي نو تا تا ته به خدای دې په وس کې ثواب درکې ګناهونه به ور باندې ختم شي او لوی خبره دا ده چې په هغه باندې به ته صبر کې او د صبر دوه سا دوه بدلې او دوه انعام دي یو معیت الهی ان الله مع الصابرین الله تعالی په دنیا کې معیت د صابرانو سره ده د الله تعالی مدد او نصرت د صابرانو سره ده اوس کې په دې باندې تفصیل کو ډیر خبره وګدیږي خوب خو نه درځي شاه خلکو ته خوب نه ورځي ټول درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نن بش په سبا کو ان شاء الله هغو ته به الله جل جلاله د صبر بدله ورکوي بغیر حساب، د هغه د حساب او د انداز او د مقدار پته الله جل جلاله ته لګېږي چې د هغه ثواب مقدار به څومره وي، کم، او کیف به څومره وي، لذت او خوند به یې څومره وي. حدیث مبارک کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم. د قیامت په ورځ باندې چې الله جل جلاله د صابرانو ته د صبر بدله به حساب ورکوي نو هغه موږ تاسو غوندې بې صبره چې کوم یو دا به ووایو چې کاش د موږ داري بدن پوستکی چا د پامبرانو را نه ایستلی وای او موږ صبر ور باندې کړی وای په هغه مشقت او تکلیف باندې نو الله به موږ ته هم بغیر حساب اجر راکړی وو خو یو خبره واورئ د صبر سوالونه مکوئ ښه ځکه صبر هغه وخت کې چې کله مشقت او تکلیف راسي خبره به ټول پر ځان سره پوکو دا به نه وايې چې خدايه په ما مشقت او تکليف راولې بيا به زه صبر کوم نه نه نه نه د تکليف سوال به نه کوې سوال به همېشه د عافيت کوې خدايه ما سره د عافيت معامله وکړي که په تکاليفو کې مشکلاتو کې ما لپاره عافيت هغه هم ته پې خبر يې او که په راحت کې په نعمت کې ما لپاره عافيت پېغم يې الله ته خبر يې دا سوالونه به نه کوې چې خدايه ما صابر وګرځې ما صابر ما صابر خدا منه څه خدای تکلیف را باندې راوي څه پته لګي تکلیف باندې ته صبر کې کې نه کې جزا فزا بری کړي سم بری کار وسی رضا بالقضاء راضی بالرضا علماء تصوف دا یو مستقل بحث ده نو د کافر او د مسلمان د فاسق او د متقی فرق دا ده چې په کافر باندې مصیبت راځي هغه شکوه او اعتراض کوي په الله جل جلاله باندې فاسق کمزوري باندې سي ایمان کې کمزوري اعمالو کي کمزوري هغه باندې تکليف او مشقت راسي هغه په الله تعالی اعتراض کوي شکوه کوي ګيله کوي يو زه دي ليدلی يم دا يو ګناهګار زه يم چې په ما عذابونه راځي ګوري دا ډېره خطرناکه خبره ده دا یو قسم دی الله جل جلاله سره د جګړې اعلان ده د الله تعالی خدای نه منل دي ایو مسلمان او متقی او مؤمن هغه همیشه د الله په قضا او په تقدیر او پر رضا باندې راضي وي همیشه لپاره ګوره خبره یاد کړئ چاته مصیبت ورسید سترګونه دی وښ کې لاړې شي هیڅ خبره نه ده زه ته د صدمه او تکلیف ورسیږي هیڅ خبره نه ده چاته دی هغه تذکره وکي چې په ما خو تکلیف راغی مشقت راغی هیڅ خبره نه ده دا ټولي خبرې د عبدیت عبدیت د بندگی خبرې دي البته دا بوای اي الله دغه مصیبت چې تا په ما باندې راوست که په مال کې دا که په اولاد کې دا کوم قسمه تکلیف او مشقت تا یا الله دا تا حکمت سره برابر ده دا بالکل حق ده زه دې په حکمت نه پويګم غم درباندې راغی خیر له سترګو اوښکې تویې که مګر که موږ د پښتانه د غم په وخت کې له سترګو اوښکې نه تویي وی تر ورونه راته ګوري هغه څه ده که نه ده د تای زدران خو لیک ډیر پښتانه دي رجال الجبال جبالا یا د نز هغه لیک ډیر پښتانه دي زړه خو چوي نو دا مسله ده چې غم در باندې راس پرې د دامړي وخت کې توي کې چیغه بنوي د سندرو اواز د ډولونو اواز او بل سي مړ اوسې د لوی لوی چیغې وږي نوحه عربي کې ورته نوحه وایي زو لو لوی چیغې وږي او دا سکان کې کلی اې موږ تاسو پښتنو خدا عادت چې د نورو کورو خځې ورته راشي هغه په دروا غوزاړي غم ور سره پالي ناروا طریقې سره او په دې اواز باندې د الله لعنت ته په دنیا او په آخرت کې څه معمولی خبره نه ده کنه نو یو تکلیف او مشقت راغی دا هغه سوال کول یا به تکلیف او مشقت الله تعالی رفع کی او یا به تاسو هغه ثوابونه در کې کوم چې صابرانو ته الله ورکړي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل وایه ای پیغمبره ته هم او ستا امتیان هم اعوذ زه پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا خو مراد ورنه هغه سبا ده چې چول د سبا فلق چودلو ته وایي من شر ما خلق د شر د هغه څیز نه خلق ای خلق الله چې الله پیدا کړي دي ټول مخلوقات د شر نه فنا څومره مخلوقات دا غو د شر نه فنا شر دو قسمه ده یو هغه شی وی چې هغه په خپل شری کفر معصیت دا اسباب د شر د پاره دي. شر څه شی ده؟ د الله نارازوالی. شر څه ده؟ عذاب جهنم. او بل هغه شی دی چې هغه په خپله شر وي. شر موږ تاسې دعا کوو اعوذک من عذاب القبر اعوذک من عذاب النار قبر او اور دا په خپله شر ده. شر. اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات د ژوند فتنه د مر فتنه دا سبب د شر د پاره ده نو دی آیات مبارک کې من شر ما خلق د شر د ټولو مخلوقاتونه فرشتې د الله مخلوق ده، انسان د الله مخلوق ده، انبياء د الله مخلوق دي، جنات د الله مخلوق، شيطانان د الله مخلوق، خو چې څومره مخلوقات دي د هغو ټولو له شر نه زه څه غواړم؟ فنا نيسم په الله باندې من شر ما خلق.